بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن كانت الصلاة نفلا يكفيه مطلق نيته نیت خو فرض دی لمونځ دی پوره که نه بهر د نیت نه لمونځ صحیح کېږي نه نیت خو به دې وي که نیت کیفیت باندې کوچ نیت پې کنه سرنګې کې المنزل هو قسم قسم دي زنا نفل دي زنا فرض دي واجب دي ثم ان كانت صلاه النفل كثيره علمي نفل و سنت نفل به تويل شي کنه موقت سنت دغه نفل دي يكفيه مطلق نيته کافي کېږي د پر تشنيات مطلق نيات دا کافي کېږي علم زو کنه چې هغه لمین سنت وي کنه په صحیح روایت شي صحیح روایت کوي د ځکه ولګولو چې یو کنه غیر صحیح روایت ته چې سنت دغه نفل خو دی کنه خو دغه مقرر نفل دی نبی سم په دې باندې موازات کړه نه خالي د نفل نیت نه کې المزونه کې چې دواره قتل میس کو بلکې دا به کې چې دواره قتل میس کې چې نبی سم چکړه وکنه یا سلویره کته نبی سم مل میس کو کنه یعنی سنت میس کو ا م ش پ ش ي ن فرض ك ي ا د م د ج ا ر فرض ك ي ك ن ا چې دغه م ش پ ش ي ن فرض ک یا دغه م د ج ا ر فرض مس ک کنه یا د نن م ش پ ش ي ن مس ک یا د نن م د ج ا ر مس ک ک زهره مثلا لکه م ش پ ش ي ن ک سا مثال په تور باندې ل اختلاف الفروز د وجه اختلاف ته فروز نه فرضینه مختلف دي ها اکازیا کدل شي په تو باندې کنه او نن م ش پ ش ي ن زاده کدای شي چې تو نه کنه چې تا کدو شوابي نظریه اشتا کنه ایګه اشتا کنه مزاحمت شتا مقابله اشتا دی که به تعین وګه کنه چې نن مش پښې میس کو یا ادغه وخت فرض میس کو و ان کان مقتدیا بغیره او کچره د مسکوین کا مقتدی او په بل چا پسه منفرد نو په امام پسې میس کو یعنی وی صلاته و متابعته نیت د مزاکو د متابعت امام نیت پاکو کنه د امام اقتدار نیت پاکو چې بر کلم سوي رکعت المس کو د سلوي رکعت رکعتي ولکل تعداد نه ضروري ا مشپشين فرض کو يا مزګار فرض کو کنه په دې امام پسې کو امام يات پاک کنه لانه يلزم فساد الصلاه من جهته فلا بد من انتظامه لانه يلزم وزكه چې لازمي په دې مکتوبونه فساد الموضوع دي طرف ته امامنا کچې امام موت سو به بداوي سره موتیږي کنه فلا بد من التزام بخلصای نشته په ظلم باندې دی کړه او کنه په ظلم باندې التزام نه دا په ظلم خبره لازمه کنه چې په امام پسې کو چې ادم چې کله خرابې چې به تاسو سره خرابېږي نه مقتدی به کنه د امامت اقتدا نه تا کو چې په امام پسې کنه و امام امام به پر دانیت نه دی کنه چې هغه د مقتدی نه تا کو کنه چې امامت کو یا کنه مو سره خلق مدینه کو کنه امام منفرد وی زون تا کنه نه هغه کنه کده مقتدی نیت نو کویا په دې پس اقتدا بالکل صحیح ده پښه کنه ويستقبل قبلته دا بل شرط او بل به مخاروي قبله په ترا باندې استقبال قبله ته دا شرط المزه پرا بل طرف تلمین نشي کیږي لقوله تعالی ولو وجوهكم شطره وګذوي خپل مخینه په طرف ته مسجد حرام ا دې سنډې نه چې مزر اون کې چې خانه کباب باندې پروزي کنه اگر که خانه کباب نشي وتلی دلا کنه پکیر شل مسکو یا کنه په بل جماعت سره نه جماعتینا دي پاشه مسکو په میو شکنه بزورینا دي او سی په خانه کباب ته ور دي طرف ته نه ومن کان غایبا کیم سای چې غیبی ا مکه شهر نه وی کنه ان را کنه کلی دا ففضل اصابه جهتها به هغه فرض وي چې خپل د هغه طرف ته هغه طرف ته چې ورسېږي کنه او سیدا خبره سیدو ځکه چې عین ته وسیدل نه دا د چا په امکان شدي کنه چا ته سپته لګي چې زه هاي نه حنه کابه ته ویلو کنه ویلوړ یو پادر هاوین پسلا د میر د مکه سره کنه ډیر نه وریایي کنه ا دې کې پاته لګول چې زه هاي نه حنه کابه ته ویلوړ دا نه ممکنه ونه خبره دو کنه هغه طرف ته چې ورو درېږي کنه په دې باندې میر مکلفي طرف ته ور درېدل شي خو په باندې اشکال ده کنه دا ابو عبد الله جردنی په کول اشکال ده چې څنګه دا ټکا وکنه چې غیب دې پر ثبت ذات ده دا به هو کنه خلق بیا چې مکلف شي کنه دا تکلیف به ملای اتواق ته چاته دا پته لګی چې زاین حنه کبه ته ویلوړي کنه اې د په لبو نه کړي دا مطلب ده کنه چې کوم سره چې مزبون درېږي نو به د په نیت سره وي چې زه سي خانه کابه ته ویلوړې که نه هغه کس په داسې و نیت په داسې وي که نه یره به که خطو یا که نه وینا په څنګه شي طرف ته و یقین طرف ته و طرف ته ویلوړ د عین خانه کابه ته نه ویلوړ خو دا دا خو د په کنه واسه دا چې دا به کنه دغه نیت کو چې زه عین ذات خانه کابه ته ور درېږم که نه نه په نیت سره ثابت ده په نوم شرط په نیت سره امي څنګه کنه طرف مهمه کو پلیری د کابه شریف کنه خانه کابه پلیری ویلوړ کنه چې دغه مثلا دا جماعت دی ول ده کنه دا بار طرف ته کمرې دی ول ده بلا تشبیه دې په میون شخانه کعبه فرض کا چې دې په میون شخانه کعبه دو او سب اوی کا درېږي کنه خانه کعبه ولا کټا دو سپینا کم سیک آ طرف ته دی سیک آوی طرف ته دی کنه ایدا دی ولته وی لور دی کنه ا دغه مسکوین کی د سنډ نه چې کنه خط بیزه په خانه کعبه باندې به ویلی کا فرض کې کنه سی خلیقہ قاعده به فرض کې چې دا کنه خط په باندې تیر شو قوت او کنه دا دیول به باندې وبسه په تیر به کې شمالن جنوبن او یو خط په مسکوین کې نه راول کې د سنډ نه به کنه یو مزه راول کې په دا دی ولې به کنه مزه ولاګېږي کنه اې دې نه به دوا کنجی نه پوي د شي دوی زاویه ا دوی زاویه چې قایمه پوي د شي سیه کنه کنجی نه امزه کېږي نه وي په دې ولاګېږي کنه خلک به طرف ته جوړي کنه او کدا څه وکنه چې هغه مزه کېږي وو مزه داس لوړو کنه داس لوړو مزه و دا یو کوی ستر دا یو کوی وړي کنه کنه بلا طرف نه خطوې دې طرف ته کیم کوی دا و طرف کوم کوی دا که چا یو برابر وي لکه دا دیول شو دا کنه دا دیول کېده دا څه نه ده ایره دیول څه ده کنه ا دې کنه دوا کوجینه پیدا شوې دی یو اوی کوی دا یو پاتره ته کوی دا کنه دا بالکل یو برابر دی کنه دې څه فرق نشته دا سمونه چې کوجینه پیدا کړي آ کنه سړی سی طرف ته سیخري لور ده او که یو کوی سر وته یو لا کنه لاند هغه تنگ وته بلا کیش بلور دا اکرولا تقریبا پینتالیس درجه زویا کنه دا کرولا دا ماف دا اخنا کابینه پینتالیس درجه چه پدینا دیر وی کنه بیان دا ماف ومن کان خائفا وکیم سرائی چه دیر دین کوی خانا کبه په تراب باندې نشي درېدل کنه سیخ دشمن دا هغه یې صحیح کوي چې سیخ ودرېږي د دشمن ویلور ده مردونه جمع دی پاشی مسکا لتحت بلوزه که چه عذر ثبت شو فأشبه حالت اشتباه بدا مشابه شو ده حالات اشتباه سره لکه پسړي باندې اشتباه ولا قبله پیژنې نه او بل کله ذریعہ شته نه چې کله پادر یا ملي مو کو چې قبله دولې د نسخ شته نه علامات شته دا لیکه کړه هغه کې به تحریک او چې کیم طرف تحریل وړله دا څه کان چې کیم طرف دشمن وي دشمن دی وجه نزول نشي درېدله د کیم طرف ته قدر وي فان ارتبط لقبلته که په دبن قبله مشتبه شولا قبله په دبن ګاډه وډه شولا قبله وته ګاډه وډه لري چې سړی کنه ناشنا زوی ته لوټ شي بل وطن ته لوټ شي کنه هغه کته ته لار بار پاتنه کې چې مشرق چې ته مغرب چې ته ده کنه یا تیاروا ا ت ي ا ر ي د وجه نه کنه پات نه تلګه دا چې وکړو ست کیم طرف ته وړو وليس بحضرته من يساله عنها ونو د په موجودګي څه څه کو چې پښتنه ونه کو د قبله متلک علي که سکستانه چې پښتنه کو چې قبله کیم طرف ته اجتهادا دا به په خپل فکر باندې شک او ششکو قبله طرف ته قبله طرف ته مليموي اجتهادا کوشش وکړو او په اجتهاد سره به د قبله طرف مليموي کنه علامات ته وګوري که ورېز وکنه ورمسګه د وګوري کنه ورمسګه په کوم طرف ته چیرته راونه دو کنه او که شپه وي کنه ستري مری دې کنه ادا وګوري انا دا کنه ان اندازه وخلي لان الصحابه تتحروا سبا کرام مې کنه هغه به پکرینه وکړل وصلوا المنزله وکړل قبله په باندې مشتبه شوی و ولم ينكر عليهم رسول الله نبي سم په دې نبي سم په دې باندې انکار نه وکړ چې نه ا ت و س ي ب خ ب ل ف ك ر ل و ر ي س ا ج ت و س ب س ي ح و ر ي ك ا حالات م ل و س ك ر ا ن ك ا ر ن ب و ن د و ك ر ب ر ي ش و ل بل لا ت ب ل أ ن العمل بالدليل الظاهر واجب عند انهدام الدليل فوقهم عمل ب د ل ي ل ظاهر ب و ن د د ا واجب ده په وخت انهدام د دلیل چې په دې کې نه پوسه یې په ظاهر دلیل چې پوسه بل دلیل موجود وي به وته په ظاهر عمل دلیل باندې عمل کې ظاهر دل فکر دا تحری دو چې تو تحری وکړه تو فکر وکړه علامات نه ستری نه یا د ورمسګ نه کنه اله د اندازا ولا غولا او که په دې پوسه دلیل و استعبار پښتنه اې د وطن سړای دا کنه اول به نه پښتنه کې کنه که هغه ته ویل چې قبله دې طرف ته به کا تو فکر په طرف ته نتلو یا کله که تو زین چې یاره دوته کنه قبله دله خو نو قبله هم ته دولې درشو کنه بیا په خپل فکر باندې مدیر مې چې چانه ته پښتنه کړی دوکنه کیم طرف یې ته وشره په طرف باندې بدرېږي ا دې وطن سره دې ته پاته لګیږي او کچیر هغه نو موجود به وته بکنه ظاهر دلی باندې عمل کې چې هغه څه اجتهاد د علامات ته وګوره بل شي اول اول کنه کچیر ابو دی اول به محربی نه ګوري کنه پښتنه د نشاری کا جماعتینه وګوره د جماعتي طرفینه او جماعتینه کیم طرف ته جوړ دي کنه ا خو وخت نه دا کنه خلک مسلمان دا جماعتینا په دې سره جوړ کړی دي کنه دا قبله په طرف دی کنه بس یا جماعت یو اوکسا جماعت قبله په طرف جوړ شوی کنه په طرف د میس کا او کا جماعت نو ا دې کدا سو کنه سارا و ځنګل به پښتنه به کړی چانه کته په مندلو کنه کته په مندل به وته علامات دي کورې جو ګرمسه غادو کښپاوی کنه به سری دي والاستبار فوق التحري یقیني پته ولا چې بالکل کنه یقیني خطو یو سټ مور ولا ده ونحن نقول ليس في وسه الا توجه الى جهه التخريب چې کله دای درې درو اځه کا سیک نیوی چانه پښتنه کړی وای نه جامتی نه وی کچ آی کتلا وای نه سیک وی کنه نو واده په واشه مگر نه مخړول ایګه طرف ته تحریف ده دا غي ور پته و چې کنه دای تحریف کو ایګه طرف ته ودرېږي و دا چاري وکړه کنه و تکلیف مقید به وسه په احکام باندې مکلف کول ا س ك ت ب د ر ش ل ك ت ا م س و خ ش و د ب ل ش ل وكذا إ ذ ا تحول ر أ ي إ ل ى جهه اخرى د ر ن ج ت ب د ر ش د ب ك ر بل طرف ته دوله ویلور ده کنه یو رکعت یې وکړو را بدل شو چې دا قبله خو دوله دو کنه دوله بدل شو بیا یو رکعت بیا وکړو بیا کنه بدل شو چې دا قبله خو دوله دو کنه په غلمن سره بدلږي توجه له مخبر یې کې طرف باندې لوجوب العمل باجتهاد فيما يستقبله د واجب د وجوب د عمل په اجتهاد باندې پاغه روان مدشه چې کی مکنه مستقبل مې دا پاشه به په اجتهاد باندې عمل کو ا بدل شو د اجتهاد من غیر نقض المؤدى قبله بهر د بطلان د ادشوی مې نه پدې نه مخشه چې پدې نه کې مخشه کړه دا په اجتهاد سره کنه هغه نه متسوا هغه نه بتل شوای شو دا و آینده دې پر کنه بیا په بیا به په اجتهاد باندې عمل کو اجتهاد بدل شو چې کی بلا دولې دوه ومن اما قوم في ليله المزمه چاچه متن کوم ته پښپا تیر شه په جامع مدینه کو کنه او تیر شپه دو فتحر القبله ته بهار وی کړه د قبله ته حری وکړه چې قبله دولې دو قبله دولې دو وصل الى المشرق الميزه مشرق په طرف باندې وکړو امام وتحرى من خلفه او فکر وکړو هغه چا مختلین چې کندي من درسي فصلى كل واحد من ولا جهتنا من کو هر یو په دې شکل خپل خپل طرف ته چې دوله ودرېدل چې دله ودرېدل کنه چې بر مخ ویلو دي کنه هو کله مخالف ټول دی امام ورستیا دا ځای چې امام ته مخالف تر بدل شوی کنه امام ټول ورسې کنه خو چې دوله چې ته هرې دوله دوی چې کنه چې بلا دوله دوی امام به دوله ویلو وی ا بل چې کنه قبله د لوی امام بدلې وړي بل چې قبله د لوی کنه امام بدلې وړي کنه و امام لر مخ لور ده ولا يعلمون ما سن الامام او دې ته پاتنه کې چې امام کنه سکه وایي کړی دو کنه امام کوم طرف ده خو په خپل فکر به چې امام بدلې وړي کنه اجزام د ټوله مسکا فکرې ټوله راو ده لوجود توجه الى جهات التحريف ځکه چې توجه مخ اړول موجود دي تحريف په ترابو نه اړي ولا که امام دا او که مقتديون دي دا خبره چې ایو مقتدی تحری واچ کی بلا دولې دو د په حق کی بلا دولې شو دولې و در دو کنه ایبل تحری دې لور لا دا کی بلا ته لور دا بلا کی بلا ته لور دا ومن علی امام من بحال امامه او چاته چې پدې شي پاته ولای د حال امام چې امام پر کله مخ لور دا وزه کړه مغرب تر بلوري یا شمال تر بلوري جنوب ته به تو صلات دل می به موت شو